ولا تلبسوا الحق بالباطل او مګړړوي حق لره بالباطل په سبب د باطل سره وتکتم الحق او مپټوي حق لره انتم تعلمون او حال دار چې تاسو پوهیږئ ولا تلبسوا یو د لبسا د لام په زور سره فتحه پې راشي نو دا راځي په معنا د خلط د ګډو ډولو سره دویم دی لبس چې په لام باندې پیش راشي ذمه پې راشي نو هغه راځي په معنا د جامو اغوستلو سره کپړې اغوستل جامې اغوستل حق څه ته ویلی کېږي حق ویلی کېږي په اصطلاح د شریعت کې هغه شي ته چې هغه په دلیل شرعي باندې ثابت وي چې په دلیل شرعي سره ثابت وي جواز داغي یا عدم جواز داغي حل داغي یا حرمت داغي که په عقیده کې وي او که په اعمالو کې وي هر هغه شی چې هغه په دلیل شرعي سره ثابت وي جواز دغه یا عدم جواز دغه یا حلالوالی دغه یا حرمت دغه که په اعمالو کې وي او که په عقیده کې وي او د باطل نه مراد هغه دی چې هغه درې مخکې په عکس باندې دی چې په دلیل شرعي سره جواز یا عدم جواز حل او حرمت د هغې ثابت نه وي هغې ته ویلی کېږي باطل قرآن کریم کې باطل په اتو معنو سره استعمال شوی دی مختصر وایو یو راضی په معنا د ثواب بربادېدل لا تبتلو صدقاتکم بالمن والآذا سورې بقره 204 شپېتم آیات کې وراشي لا تبتلو صدقاتکم الده کې علما کرام معنا کړی دا مباتلوي ثواب د صدقو خپل په باطنی سره او تکلیف ور کول سره سورې بقره 204 شپېتم دویم کله باطل لازی په معنا د حرام طریقې سورۃ الوقرا یو صلاتات یا کې وراشي ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل او مخوري مارونه خپل په خپل منځ کې په نارواو طریقو باندې په حرامو طریقو باندې نو بیل باطل نه مراد حرامي طریقې ته مراد دي دریم باطل لازی فمانا د عبث او د بفیدې سره سوره ال عمران کې وراشي یوسل یوسل یو نوی نمبر آیات کې ربنا ما خلقت هذا باطلا نو ما خلقت هذا باطلا الله تعالی تعالی عبث نه دی پیدا کړی نو هلته کې باطل معنا به خلق د باطل معنا کوي په باطل سره نو باطل معنا په باطل سره مکوي د مشکل حل په مشکل سره مکوي ناروا وحبست مراد دی په دغه ځای کې څلورم کله راځي باطل په معنا د اثر محو کول اثر ختمیدل رابشي قرآن کریم سوره یونس یو اتیا نمبر آیات کې وراشي ان الله سیبتلو الله تعالی ختمی اثر د سحر سیبتلوه هلته کې معنا باطل په معنا اثر ختمولو سره دی پنځم قرآن کریم کې باطل لاغلی دی په معنا د معبود باطل سره معبود ناحق افبالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون افبالباطل یؤمنون سورې نحل کې وراشي دواویا نمبر آیات کې مراد تینا معبود باطل تی مراد دی شپږم باطل لاغله د قران کریم کې په معنا د شبهات باطله شکونه کول او باطل شبهات کول ويجادل الذين كفروا بالباطل نو الله کې بالباطل مراد شبهات باطله مراد دي سوره کهف کې وراشي شپږ پنځوسم نمبر آیات کې وم باطل لاغله دی په مقابل د حق کې یعنی هر هغه شی چې په دلیل شرعي باندې ثابت نه وي هغه عقیده وي او که عمل وي لکه دې ځای کې سورة الوقره دا آیات چې کوم دی ولوستلی شو دو څلوېښتم نمبر آیت نو دې ځای کې راغلی باطل مقابل د حق هر هغه شی چې په دلیل شرعي باندې ثابت نه وي دې ځای کې دغه معنا مراد ده وس دې ده کې د حق او د باطل مستاقات سری نو اگر ځان سره ولیکي با حق ولیکي او بیا دې خو باطل ولیکي حق تلان دې دغه معنی او باطل تلان دې دغه معنی اول ولا تلبسوا الحق بالباطل د حق نه مراد رښتیا دی او باطل نه مراد دروغ دی نو مراد شوه مګر ډوي حق لره چې رښتیا دی بل باطل د باطل سره چې دروغ دی دویم معنا حق اسلام دی او باطل یهودیت او نصرانیت دی نو ولا تل ولا تلبس الحق بالباطل مگر ډوي حق لره چې دین اسلام دی بالباطل د باطل سره چې یهودیت او نصرانیت دی درم حق هغه دی چې د الله تعالی په کتاب کې وي او باطل تغییر او تحریف کول د الله تعالی په کتاب کې ولا تلبسوا الحق مگر راي حق لرا هغه څه چې د الله تعالی په کتاب کې د الله تعالی طرف نه راغلي دي بل باطل د باطل سره چې هغه تغییر او تبدیل د الله تعالی په کتاب کې دی یو تا په کتاب کې خبره لیکل یو د الله تعالی طرف نه راغلی ده نو د الله د طرف نه چې راغلی ده هغه حق دی او تا چې پکې را تغییر او تبدیل کړی دا باطل دی دا په خلکو باندې ګډوډوه مه بل حق نه مراد تورات دی او د باطل نه مراد بدلول د صفت د نبی صلی الله علیه وسلم دی ولا تلبسوا الحق بالباطل مګر ډوي حق لرا چې تورات دی بالباطل په باطل سره چې په تورات کې صفت د نبی علیه الصلاه والسلام موجود دی هغه تاسو را خلقونه بدل لا بدل کئ او یا پټ کوي وتکتم الحق دا مخکې باندې عتب دی نو د لاندې د لا لاندې دی ولا تلبس الحق ولا تکتم الحق اصل سره او م پټوي حق او م پټوي حق لره وانتم تعلمون او حال دار چې تاسو پویږئ خپوی خلک او بیا هم دا کار کوي وتکتم الحق م پټوي حق لره خر ته پته رسي د الله تعالی دا کتاب حق کتاب دی الله تعالی دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی دویم قول هم بسرین دار چې و انتم تعلمون تاسو پیژنئ چې تلبیس او کتمان دا لوی ګناه ده او دې ته به خلکو کې ډیر زیات ضرر دی نقصان دی و انتم تعلمون تاسو خو به دیوانه پویږئ چې دا عظیمه ګناه ده او بیا هم دا کار کوئ داسې ولې کوئ واقیم الصلاة و آتو زکات ورکعو مع الراکعین درې اوامر په دې آیات کې بیان شوي اول اقامت الصلاة عبادت بدنی دویم ایتاء زکات عبادت مالی او دریم ورکعو مع الراکعین رسو داغی تفصیلات بیانیږي تخصیص بعد التعمیم دی ده رکوع کوي د رکوع کوونکو سره واقیم الصلاه او پابندي کوي د مانځه واتو زکات ورکوي زکات ورکوي مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه واقیم الصلاه الذين يقيمون الصلاه سوره بقره په ابتدا کې تفصیل بیان شوی واتو زکات ويقيمون الصلاه او د زکات تفصيلات مخکې هم بیان شوی ومما رزقناهم ينفقون زکات ته دغه و طریقې تفصيلات بیان شوی ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه ماده د رکوع په قران کریم کې دیار لس کړه تراغله رکوع رکوع په لغت کې سر او ملا کګولو ته ویل کی خکته کولو ته ویل کی په لغت کې په اصطلاح د شریعت کې رکوع څه ته ویل کېږي سر د ملا سره برابرول په نیت د عبادت باندې سر د ملا سره برابرول راټیټېدل په نیت د عبادت باندې دې ته وایي رکوع په شریعت کې د رکوع د نبی صلی الله علیه وسلم د رکوع صفت سو احادیث کې داغه تفصيلات راغلي دي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای وای کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رکوع کوله نو نه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام سر اوچتو نه به ډیر زیات ښکته ولکن بین ذالکه درمیانه وو درمیانه معنا سره یعنی رکو او ملا به بالکل دا سر او ملا به بالکل سیده دا برابر صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کړی دی ابو داود کې هم ذکر شوی دی دا بالکل سیده وو داغي تفصیل په یو بل حدیث کې بیان شوی دی علی رضی الله تعالی عنہ فرمای وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رکع لو وزع قدح من ماء على ظهره وی نبی صلی الله علیه وسلم به داسې رکوع کوله که د نبی علیه صلات وسلام په ملا باندې به یو ډک جام د اوبو کې ښودلی شو نو هغه به نه تویده داسې رکوع به نبی علیه صلات وسلام کوله نن سبا مسند احمد کې دا روایت موجود دی نن سبا د مسلمانانو سوچ او فکر وکړي چې زمونږ او ستاسو رکوګانې په مانځه کې هغه په څه طریقه باندې دي زمونږ اثر رکوع خو نه نه مونږ دی بس د مونږ نه ځان خلاصوي مسلمانان د مونږ نه ځان خلاصول نه دي په کار بلکې په مونږ باندې د الله تعالی د عذاب نه ځان خلاصول په کار دي ورکعو مع الراکعين دا ولې ذکر شو مفسرینو لیکلي دي د دې تخصیص د دې وجه نه وشو چې د یهودیانو مشرکانو هغه به رکوع ډېره بده ګڼله د دې وجه نه دی په پوره اهتمام سره د تخصیص شو بیا د دین مراد څه شه دی یو قول هم بصرین دار چې مراد د رکونه منځ دی خو په طریقې د ذکر د جز و اراده الکل ذکر د جز دی او مراد تنه کل دی دا ټول کل دا منځ دی او په منځ کې یو جز رکو ده نو ذکر الجز دی و اراده الکل لکه سورۃ البقره دغه تاسو ته مخکې ما ویلیو دویم قول لمبسرینو داره چې د رکوع مراد دلته کې معنا لغوي ته مراد ده سرخ کته کول او انقیاد کول حکم د الله تعالی ته نو دې دې کې بیا ډیره بهترینه معنا راووتله واقیم الصلاه او پابندی لمانځه کوئ واتو زکات ورکوئ زکات ورکړو مع الراکعين او منقاد شي حکم د الله تعالی ته د منقادینو سره ابن کثیر رحمت الله علیه بیا ذکر کړی دی وای چې د مؤمنانو سره مؤمنانو لره پکار دی چې د مؤمنانو مسلمانانو سره په خیسته اعمالو کې شرکت وکړي د هغې سره شریک شي ورکعو مع الراکعین څوک چې خیسته کار کوي د الله تعالی د دین کار کوي نو د هغې سره شرکت وکړي ورکعو مع الراکعین منقاد شي حکم د الله تعالی ته په منقاد کېدلو سره د هغې د الله تعالی د حکم تاویداري وکړئ او چې مسلمانان یو نیک کار کوي نو تاسو سره شرکت وکړئ یو بل معنا په سرین ذکر کړی ده و دې دې کې مراد د رکوع نه هغه رکوع تی مراد د خو مع الراکعين لپس ذکر شوی دی وای په دې کې اشاره ده چې مونږ په جماعت سره وکړي مونږ په جماعت سره وکړي د دې وجه نه امام قرطبي رحمت الله علیه د ابن عبد البر په حواله باندې ذکر کړی دی او هغه وایي چې مونږ په جمع جماعت سره فرض کفایه دی او دا وایي صحیح قول فرض کفایه عند الاحناف بنا په قول اصح باندې په جمع جماعت سره مونږ کول دا واجب دی بغیر د ضرورت شرعی نه په جماعت کې مونږ نه کول بلکې په جمع سره مونږ نه کول بلکې ځان لمونځ کول دا ناجایز دی او په حدیث کې راغلی دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم فرمایي وی زمونږ په وخت کې به معلوم النفاق انسان د جمع جماعت نه پاتې کیده معلوم النفاق چې دا غو منافقت به خلکو ته بالکل ښکارو بیا حدیث کې راغلی دی دا دوه منځونه په منافقانو باندې ډیر زیات ګران دي یو د ماسخوتن منځ او بل د سهار منځ دا په منافقانو باندې ډیر ګران لګي دیو جن حدیث کې راځي چې بدای کې اجر او ثواب هم ډیر زیات دی او د الله تعالی پیغمبر به ویل چې ظلم غواړي کله د جمع جماعت ټیم شي یو کس ته ویمه چې تا د خلکو له جمع ورکه او د لاړ شمه په کورونو کې خلک وګورم او په هغې باندې کورونه وسوځوم ځان سره څه هلکان واخلم او دا کورونه پرې وسوځوم دا نبی علیه صلات وسلام ډیر تشدید کړی پرې نن سبا مسلمانان اول خمون نه کوي او که مونځ وکړي نو بیا هغه مونځ په جمع جماعت سره نه دی که په جمع جماعت سره یې وکړي نو بیا په ټول مونځونه نه کوي بلکې د مازدیګر مونځ کې زیات ګڼی او د ماښام په مونځ کې چکر لتلی اکثر که نه جماعت ته هم ورشو چکر به هم ولګو مسلمانان به کله کامیابي کله چې مسلمانانو جماعتونه په ټولو مونځونو کې یو شان دګې شول دا کافرانو لیکلي په خپلو کتابونو کې کافرانو دا غختله مسلمان دغه حد ته ورساو د الله تعالی کتاب ته لریک د الف با تا سا په ځای باندې اوس ای بی سی ډی دغه انګریزی ده مسلمانان د زبانون نه لریک مسلمان ته ځان په دی باندې خخ کاری چې ما د یهود او د نصاراو زبان زده کم ما ته په دی باندې ځان خخ کاری او چې زه د عربی خبره کوم نو په دی ته مسلمان ته ځان بد کاری چې دا خو د عربی لفظ دی او بیا مسلمانان د الله تعالی عبادت ته توجه نه کوي بیا که په جماعت کې مونږ کې نو هغه مونږ په داسې طریقه باندې چې هغه مونږ مونږ نه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل صلو کما رأیتمونی وصلی داسې مونږ وکړئ لکه څرنګه چې زه مونږ کوم نبی علیه صلوات والسلام چې څنګه مونږ کاوه د هغې شاند کې مونږ وکړئ دیو جنا تاسو ته ما د علی رضی الله تعالی عنه خبرم کړې وه کله چې علی رضی الله تعالی عنہ مانځه ته ودرېد تغیر وجهه د مخ رنگ به بدل شو او دا ویل اقوم بین بین الملک الاعظم زه دا لوی بادشاه په مخ کې اوس ودرېږم الله تعالی ته ودرېږم او د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه واقع مرته ویلو چې دا غي بدن خراب شوی او اندام یې ټکټ کاوه نو زه په مانځه باندې ودرېږم او تاسو یې کټ کړئ چې ما ته پته ونه لګي که دغسې مونځونه مونږ او تاسو وکړل د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واقعه مې ورته ویلې وه جومات کې مانځه باندې ولاړ دي چت نه مار راوغورځېد خلک وتښتېدل له جومات نه د مانځه نه وروستو هغه ته خلک وی چې ته خو اړو هم نه خوځېدلې ویې ولې څه چلو خیر و زه خو څه باندې نه یم پوه شوی دې ته وایي مونځ واقیم الصلات او پابندي کوئ د مانځه او آتو زکات ورکوئ زکات ورکعو مع الراکعين رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه زکات ورکوي نن سبا مسلمانان زکات هم نور کوي زکات کې هم دغه سړي کدی مالدارانو خلکو صحیح طریقه باندې زکات ورکړوي دا غریبانان به دومره نه بیا کو زکات نه ورکي او دا الله تعالی پیغمبر وایي چې زکات نه ورکړي دغه مالونه سره زر سپین زر به د قیامت په ورځ باندې ګرم کړلی شي دا په او داغلی شي قرآن کریم کې الله تعالی دغه وایي او د الله تعالی پیغمبر وایي چاله الله تعالی غواګانې ورکړي دي میخې دي ګړې بیزې دي چې د دې نه زکات ورنکړه الله تعالی بدله د ګړو بیزو غواګانو له الله تعالی یو خیسته خیسته شکل ورکړي د قیامت په ورځ باندې او په میدان محشر کې به په ده باندې د خپو د پاسه وګرځي صحیح حدیث دی او د کوم سارو چې ښکرونه دی په دې باندې به وهي په میدان محشر کې میدان محشر کې به دې باندې وهي نن سبا مسلمان ته اصل لګیا شنو واتو زکات ورکوي زکات ورکو مع الراکعين زکات کی معنا د نمو ده زکات کی معنا د تطهیر ده څوک چې خپل مال نه زکات ورکي نو دا باقی مال پاک شي او په دې نور مال کې الله تعالی برکت واچي او د نور مؤمنان مسلمانانو کار پکې هم شي ورکو مع الراکعين رکوع کوي سره د رکوع کوونکو نه نو د هغې خواله به چې خپل خپلوان راغلل دوستان راغلل د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې به یې پوښتنه وکړله وی که په ده باندې ایمان راوړی نو ایمان پې راوړی خو لیکن په خپله یې نه منل ځکه چې مخکې مونږ خبره وکړله او د مفسرینو حواله تفسیر مظهری لیکلیو چې هغه اقتدار ختمې ده د هغه مقتدیان او شاګردان بیا کمیدل او کم پیسې به چې وته راتلې په هغې کې کمې راته دیو جنې په خپله نه من اتامرون الناس بالبر وتنسون وتنسون انفسکم اتامرون الناس تاسو حکم کوئ خلکو ته دې ځای کې هم په سرینو لیکلی دي اتامرونه کې دا همزه راغلی ده د حمزه خپل معنی دی قران کریم کې بار بار ذکر کی دې دې کې را حمزه د فار حمزه تقریری ده د فار د توبیخ حمزه تقریری د فار د توبیخ ده اتا مرون الناس آیات تاسو حکم کوي خلکو ته او او د امر نه مراد دې دې کې صيغه د امر تی مراد نه بلکې مراد د دینه ترغیب ورکول دی دعوت ورکول دی د الله تعالی دین ته نور دیو جنا دا معنی بنه کوي چې تاسو حکم کوي صيغه د امر تین نه مراد چې خلکو ته وایي چې دسه وکي دغه معنی نه اتا مرون الناس آیا تاسو بیان کوي خلکو ته د الله تعالی د دین اتا مرون الناس آیا تاسو دعوت کوي خلکو ته د الله تعالی د دین د الله تعالی د دین دعوت کوي خلکو ته خلکو ته وایي چې د الله تعالی دین ومني د الله تعالی کتاب ومني بالبر په نیکی کولو سره وتنسون انفسکم او هیروي خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال دا چې لولئ تاسو کتاب د الله تعالی فلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ بالبر اتن اتامرون الناس بالبر آیا تاسو حکم کوئ خلکو ته په نیکی سره مفسرینو لیکلي دي بر لفظ کې ډیر وسعت دی هر طاعت الله تعالی او عمل شرعي ایمان بالقرآن ایمان بالرسول د منځ او د زکات حکم کول دا ټول پرې کې داخل دي خلکو ته د الله تعالی دین بیانوي او په خپل هم ځانونه هیر کړی دي وانتم تدون الكتاب او حال دا چې لولې تاسو کتاب د الله تعالی وتنسون انفسکم خپل ځانونه په خپل هیر کړی دي وانتم تدون الكتاب په دې کې زیات قباحت دی چې د الله تعالی کتاب په خپل لولې په خپل دې په عمل نشته خو لیکن علما کرامو لیکلي دي د ټول علما کرامو اتفاق دی په دې باندې و یو که یو عالم د الله تعالی په دین باندې په خپل عمل نه کوي نو وی بیا هم په هغه باندې دا لازم دی چې هغه د الله تعالی دین بیان کې خلکو ته قرآن او سنت ته به هغه بلنه کوي خو د آیات معنی دا ده چې ای علما کرامو تاسو چې د الله تعالی دین بیانوي خلکو ته او نور خلکو ته دعوت ورکوي نو په خپل اومنئ دا معنی چرته نه ده چې څوک یې په خپل نه مني نو هغه به د الله تعالی دین خلکو ته نه بیانوي د دې بالعکس خبره نه ده بلکې به دې باندې د ټول علما کرامو اتفاق دی که چا په خپل د الله تعالی په کتاب باندې عمل نه نو بیا هم د الله تعالی دین دعوت ورکولی شي خو دې کې د بلې خبرې ته اشاره ده چې د الله دین ته بلنه ورکوي نو په خپل خدا سو منئ کنه دې ته اشاره ده دا نه چې څوک په عمل نه کوي نو هغه به دعوت نه ورکوي دعوت به ورکوي خو چې دعوت ورکوي نو په کار ده چې عمل پې وکړي دا معنی او په حدیث کې دغه چې انسان ډېر زیاته بدی بیان شوی ده چې هغه د الله تعالی دین ته دعوت ورکوي او په خپله په هغې باندې عمل نه کوي حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رأیت لیلة اسری بی رجالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله اسمانونو ته ختلو په شپه معراج باندې نو څو خلک یې ولیدل چې د هغې د شونډې کټ کېدلې بې مقارید من نارین د جهنم د اور قینچیانې او په هغې باندې د شونډې کټ کېدلې قلت من هؤلاء یا جبریل نو ما ویل ای جبریل علیه السلام دا خلک څوک دي چې د دیو دا شونډې د اور په قینچانو باندې کټ کیږي نو ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ها اولای خطبا امتی کا یامرون الناس بالبر وینسون انفسهم دا ستا د امت مقررین دي چې هغې به خلکو ته د الله تعالی دین بیانو په خپل په هغې باندې عمل نه نو دا مقررین حضرات دي امام بیهقی رحمت الله علیه دغه روایت ذکر کړی دی بل حدیث کې راغلی دی چې کم یو انسان ان اناس من اهل الجنه یطلعون علی الناس من اهل النار سجنتیان بلار شي او د جهنميانو د هغې تماشه به کوي په جهنم کې فیقولون بما دخلتم النار دا جنتیان بری جهنميانو ته وایي چې تاسو جهنم ته په سو جوان راغلی دا جنتیان بر جهنميان نه پښتنه کوي چې ولی جهنم ته راغلی تاسو نو دا جهنميان به ته وایي ما دخلنا الجنه الا بما تعلمنا منکم دوی دا جنتیان به ته دا خبر او کی چې مون خو جنت ته په دې باندې راغلی و چې مونږ چې ستاسو نه څه زده کړي نو په هغې وجه باندې جنت ته راغللو فیقولون انا کنا نقول ولا نفعل وای مونږ به تاسو ته ویله خو لیکن په خپله به هم نه کوله نو دا چا چې تې زده کړه کړې وه هغه جنت ته لاړل او هغه چا چې د الله تعالی دین بیاناو نو هغه لاړل جهنم ته د دې وجې نه ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای کم یو عالم او حدیث ذکر کړی دی وای مثل العالم الذي يعلم الناس الخير کم عالم چې د الله تعالی دین خلکو ته بیانوي خیر خلکو ته رسوي نو که مثلې سراج یضیع للناس ویحرق نفسه د دغه عالم مثال داسې دی لکه ډیوه چې هغه بل چاته دغه ورکی رڼا ورکی خو لیکن په خپل ځان سیزي نو کم علما کرام چې د الله تعالی د دین بیان کوي خلکو ته په خپل پاغي باندې عمل نه کوي نو د هغې مثال د هغه ډیوې دی چې نور خلکو ته رڼا ورکوي خو لیکن په خپل ځان سیزي په خپل ځان سوځي او صحیح حدیث کې راغلی دی صحابه ابن زید رضی الله تعالی عنه فرمای وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یجاء بالرجل یوم القیامت فتلقى فی النار یو سړی بر جهنم یو سړی بر قیامت په ورځ باندې راوستل شي جهنم ته به وګرځول شي دا کلمې به راوځي او په جهنم کې وت تاویږي یدور کما یدور الحمار لکه سرنګ چې خر یو بوټي ته یو زیته وتړي هغه چاپیره تاویږي فیجتمع الیه اهل النار جهنميان به دغه تراجم شي په یقولون ای فلان وای به ته ای فلان کیا ما شانو کا ته سرنګری جهنم تراغللی الیس الست تامرنا بالبر وتنهانا عن المنکر وای تا خو مونږ ته د الله تعالی د دین بیان کو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی کول نو هغه جهنمی به ته وای هغه مولوی سی او شیخ سی كنت آمركم بالمعروف مارت دا الله تعالی دین بیاناو چې دا کار کوي ولا آتیه او په خپله به مې نه کوم وانهاکم عن المنکر و آتیه تاسو مې منع کول د بدۍ نه مې منع کولی او ما په خپله هغه بد کار وکاو صحیح حدیث ته امام بخاري رحمت الله علیه ذکر کړی الله تعالی مونږ ټول مؤمنان مسلمانان له خپل دین باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي محترم اوریدونکو ستاسو په حضور کې دغه عرض لرو چې مونږ ته ډېرې دعاګانې وکړئ هسې نه چې موږ د الله تعالی دین بیانو تاسو ته تاسو په هغې باندې عمل وکئ او دغه ستاسو د جنت د تلو سبب وګرځي او بیا موږ جهنم ته روان یو د قیامت په ورځ باندې الله تعالی دې دغه شرمندګۍ نه موږ ټول مؤمنان مسلمانان او ټول علما کرام دې الله تعالی دغې نه بچو ساتي نو اصل کې علم باندې عمل کول دا ډیر زیاته فإن انتهيت عنه فأنت حکیم وای کتا دا کار وکړي چې اول دې د بيدینۍ نه ځان بچ کو بیا نور خلق بچ کړل اول د نیکو اعمالو حکم نور خلقو ته کې او اول په ځان عمل کې بیا نور ته وکې نو فأنت حکیم او خيار انسان بیا تی وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض وای کم یو عالم چې په خپل په خپل علم باندې عمل نکي نو د هغې مثال د هغه طبیب دی او د هغه ډاکټر دی چې نورو خلکو له علاج کوي خو لیکن په خپله مریض دی او په خپله مریض دی او نور خلکو له علاج کوي وانتم تتلون الكتاب او حال دار چې تاسو لولئ کتاب د الله تعالی دره افلا تعقلون نو آیا تاسو عقل نه کار نه اخلئ افلا تعقلون ایا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ په دې باندې ځان نه پوهې کوئ تاسو افلا تعقلون کې مفسرینو یو معنا کړې ده دې ځای کې د عقل لفظ راغلی دی وروسته هم قرآن کریم کې ډېرو ځایونو کې دا راځي په عقل کې معنا د منع ده په عقل کې معنا ده منع ده نو معنا دا شوه دې ځای کې دغې معنا ته اشاره ده نه فلا تعقلون یو مطلب داره عقل په معنا د منع سره د مفعول به حذف ده نه فلا تعقلون آیا تاسو خپل ځانونه د داسې قبیح حالت نه منع کوئ امام قرطبي رحمت الله علیه دغه معنا کړی په عقل کې معنا د منع ده او مفعول به د دیر پر حذف ده نو آیتا سره دغه سی قبیح حالت نه ځان نه منع کوي معنا دا چې منع کوي ځان رس قبیح حالت نه چې نور خلکو ته د الله تعالی دین بیانوي په خپل په عمل نه کوي دا یو قبیح حالت دی نو ځان ته منع کوي او یا عقل په معنا خپل معروف معنی سره دی او دې دې کې معنا مصدری مراد ده نو مردا شله افلا تعقلون ایتاسو ایتاسو عقل نشته دی ستاسو عقل نشته دی ستاسو عقل پرې باندې کار نه کوي ستاسو سوچ فکر پرې باندې کار نه کوي تاسو د شکار کوي علامه بیزاوی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی یو درې معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک و عقل په معنا د علم سره دی پدې کې او مفعول به ول حذف ده نو معنا دا شوله افلا تعقلون آیا تاسو نه پوهیږئ په قباحت در خپل عمل باندې آیا تاسو په قباحت در خپل عمل باندې نه پوهیږئ علامه نصفی رحمت الله علیه تفسیر مدارک کې دغه معنا کړی نو درې معنی شولې افلا تعقلون آیا تاسو را دغه سی قبیح حالت نه ځان نه منه کوي امام قرطبي دویم معنی افلا تعقلون آیا تاسو عقل نشته تاسو سوچ فکر نه کوئ تفسیر بیزاوی دریم افلا تعقلون نو آیا تاسو نه پوهیږئ په قواحت در خپل عمل باندې تفسیر مدارک ته معنا کړی افلا تعقلون نو دا حال الله تعالی ذکر کاو د مخکینو خلکو د يهوديان او ټول خلک پرې کې داخل علماء کرام واستعینوا بالصبر والصلاه وانها لکبیره الا علی الخاشعين واستعینوا بالصبر والصلاه دا اوس ذکر کیږي هغه اوصاف حسنه ثلاثه ذکر کیږي درې اوصاف حسنه دا غي تفصيلات بیانېږي واستعینوا بالصبر والصلاه امداد حاصل کړئ د الله تعالی نه بالصبر په منځ کولو سره بی صبر په صبر کولو سره او صلاح په مون کولو سره په صبر کولو سره او په مون کولو سره و انها لکبیره نو یقینا دا کار خامخا ګران دی الا علی الخاشعين مگر نه دی ګران په هغه عاجزي کوونکو باندې دا خطاب دی بنی اسرائیل ته واستعینو مخکې مامورات او منهیات بیان شول بالصبر ذکر شوی دی معنی دا شوله یعنی دا صبر وسیله وګرځوي د پاره د امداد د الله تعالی خپل عمل انسان وسیله کولی شي یو پکې دار چې خپل عمل وسیله کوي صبر واستعینوا بالصبر والصلاه امداد حاصل کړئ په پوروالي د حاجتونو کې د الله تعالی نه په صبر کولو سره او صلاه په من کولو سره یا واستعینو امداد حاصل کوي په مقابله د بلایا او د مصیبتونو کې به صبر به صبر کولو سره او صلاح په من کولو سره کله چې راته یو مشکل لاشي نو یو داغي طریقه دا ده چې په هغه باندې صبر وکړي او دویم طریقه دا ده چې مونږ ته توجه وکړي په دی باندې بر سره الله تعالی امداد کوي قران کریم کې د صبر ماده یو سل درې کرته راغلی صبر دو قسمه دی یو صبر مضموم دی دویم صبر ممدوح دی مضموم یعنی بد صبر په ناکاره اعمالو باندې صبر کول یو سړی د شراب عادت دی هغه شراب سکي یو سړی په دروغ باندې عادت دی او دروغ وای نو دا صبر مضموم دی ډیر بد صبر دی ټینګېدل په یو ناکار او بد عمل باندې دویم صبر ممدوح دی یو سړی دی منګزار دی او په هغې باندې ټینګ پاتې شو یو سړی دی همیشه لپاره رښتیا وایي په هغې باندې ټینګ پاتې شو نو دغه صبر ممدوح دی بیا علما کرام لیکلي دي صبر درې قسمه دی یو صبر دی په طاعات او عبادات د الله تعالی باندې هغې باندې مضبوط پاتې کېدل دویم صبر دی د صبر عن المعاصی د ګناهونو نه ځان بچ کول ځان دي ساتل او دریم صبر دی ځان من کول د لذاتو دنیویونه یا صبر دی په مصائب باندې صبر دی په مشکلاتو باندې صبر علی الطاعات صبر عن المعاصی صبر علی المصائب دا درې قسم شو د صبر نور اقسام علما کرام هم لیکلي او صبر قران کریم کې په شپاړو سو طریقو سره استعمال شوی دی په شپاړو طریقو سره دا غیت پر تفصیلات به خپل خپل ځای باندې راځي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر د الله تعالی په ټولو عطایاګانو کې د ټولو نه بهترین او پراخه عطایا هغه سره صبر دی الله تعالی د ټولو مؤمنان مسلمانان ته په تکالیف باندې صبر نصیب کړي نبی صلی الله علیه وسلم په یو قبر باندې ورتېریده د هغې خوا ته یو زنانه ناسته وه ژړلې نبی علیه صلات وسلام ته د الله تعالی نه ویرېږه او صبر وکړه هغې ته یې ذات ته زما نه څه خبرې زوی وفات شوی نبی صلی الله علیه وسلم نو پیژندلې ځکه دا خبره وکړله وروسته ورته چا ویل هغه خو د الله تعالی پیغمبر دی او تا ورته دا خبره کړې ده هغه زنانه روانه شوله نبی صلی الله علیه وسلم خواته اې الله پیغمبر ما نه پیژندلې زوی مې وفات شو د ډیر زیات خپوم پریشان و نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل انما الصبر عند الصدمه الاولى صبر خو په ابتدا وخت کې بکار دی ورستو خو بیا دار چا زړه صبر کی د چا پلار وفات شوی دی خاونه وفات شو بچی وفات شو نو په ابتدایي وخت کې صبر پکار دی ورستو خو بیا سیم د انسان زړه صبرېږي په خپله نبی صلی الله علیه وسلم ته یو زنانه راغله په صحیح حدیث د بخاری کې راغلی دی امرات السودا او ته ویل شوی ده امرات من اهل الجنه جنتی خزه ده د رنگ په اعتبار باندې تور زنانه وا راغله د نبی صلی الله علیه وسلم خواته په اې د الله تعالی پیغمبر انی اسرعو په ما باندې میرګی راځي پیریان نوند راځي بې هوش شمه او غورځېږم و اتکشفو بیا بربنډ شمه او پرده مې ماته شي په د الله تعالی پیغمبر زما لپاره د الله تعالی نه دعا وغواړه چې دې حالت نه الله تعالی بچ کی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل کته نو زه به د الله تعالی نه دعا وغواړم او ته به د مرض نه خشي او که غواړې نو تا باندې به دا مرض راځي او الله تعالی به له جنت درکړي جنت ته ولاړ شي وایي کومه دې خوښه ده نبی علیه صلات وسلام ته وی اې د الله تعالی پیغمبره دا مرستیا دې راځي خو د الله نه دومره وغواړه چې صرف دا بې حجابه کېږم نه بې حجابه کېږي به نه زه به د الله تعالی نه دا وغواړم خو که صبر دی په دې مرض باندې وکړه الله تعالی به له جنت درکې نو دیو جن حدیث ته بخاری کې راځي امراه سودا امراه من اهل الجنه دا جنت والا خزر نو د الله تعالی په تکالیف باندې صبر کول دا غي برداشت کول هجرت دی کړل جهاد کې زخمی شولې او یا د خپل خپلوان شهیدان شول خپل کور کړی پرې خیره سخت تکالیف برداشت کې یخنی او ګرمي برداشت کې دا ټول د الله تعالی د رضا لپاره وکړه بس الله تعالی باندې راضي شي الله تعالی به جنت درکړي الله تعالی د ټول مؤمنان مسلمانان له نن سبا چې څومره مشکلات دي څومره مصائب دي څومره تکالیف دي الله تعالی په ټول لره صبر نصیب کړي الله تعالی دې زمونږ او تاسو استقامت په خپل دین باندې نصیب کړي واستعینوا بالصبر او امداد حاصل کړئ د الله تعالی نه په صبر کولو سره او صلاح په مونږ کولو سره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر صلى وفي روایت فزع الى الصلاه نبی صلی الله علیه وسلم ته وای کله یو تکلیف راغی مشکلات براغی نبی علیہ السلام به مونږ ته متوجه شو حدیث ابو داود کې راغلی او نن سبا چې چا باندې څه تکلیف راشي نو بیا مونږ پرېږدي مونږ نه کوي یاره وای نو مزګار نو دا څه مشکلات راته کور کې مرستیا وای دا پلانې کارو یا پلانې کارو نمونځ نه کوي نه د الله تعالی پیغمبر ته وجه کړی یو کار مشکل لاغه تکلیف براغه مشکلات برامخ د شول نبی رسول الله مونږ ته توجه وکړه الله تعالی به غمون خلق په غمون باندې الله تعالی کار برابر و انها لکبیره یقینا دا کار خامخا ګران ده الا علی الخاشعين مگر په عاجزی کوونکو باندې نه ګران و انها لکبیره انها ضمیر چا تراجه امام قرطبی رحمت الله علیه اته توجیهات دی بری کی بس د ټولو نه حاصل او خلاصه یې دا ده چې دا یا راجی دی د مونځ ته راجی دی و انها لکبیره یقینا دا مونځ ډېر ګران کار دی الا علی الخاشعین مګر په عاجزي کوونکو باندې چې الله تعالی ته عاجزي کوي په هغې باندې دا مونځ نه دی ګران یا دویم قول دا دی چې دا ضمیر راجی دی استعانت ته او یقینا دا امداد حاصلول په صبر او په صلات سره ډېر ګران کار دی الا علی الخاشعین مګر په عاجزي کوونکو باندې دا کار ګران نه دی لکبیرتون دا دا د کبره علیه نه ماخوذ دی په معنا د ثقل او په معنا د درونوالي سره یعنی مند او صبر په نفسونو باندې دا ډیر زیات ګران لګي دا ډیر دروند دی الا علی الخاشعين مگر په خشوع په عاجزی کوونکو باندې ګران نه دی خاشعين خشوع په اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي مفسرین لیکلی امام قرطبی رحمت الله علیه خشوع دا یو صفت دی چې په انسان کې پیدا کیږي او چې کله دغه یو هیئت په انسان په نفس کې راشي نو بیا د هغې نه د انسان په بدن کې سکون او تواضع په اندامونو کې پیدا شي خشوع دا یو هیئت دی چې د انسان په بدن کې پیدا شي نو د هغې د وجې نه سکون او آرام بیا په اندامونو کې پیدا شي ابراهیم نخعی د امام سفیان ثوری رحمت الله علیه نقل کړی دی وای خشوع دا نه ده چې انسان وچ ډوډۍ وخوري زګې جامې واغوندي او سر ټیټ کې لږ ښکته شي په مانځه کې رسي ټیټ وند کې لږ ولاړي او یا ټیټ ټیټ ګرځي او وای زه عاجز یم ډیر دغه سړی عاجزي کوونکی نه دی د امام بخاری رحمت الله علیه په باره کې راځي عاجزي په مانځ کې دا وه الله تعالی ته عاجزه د الله تعالی احکامو ته عاجزي کول امام بخاری رحمت الله علیه په مانځ باندې ولاړ دی او مچۍ وچیچه په ډیر ځای کې دولس دیارلس ځای کې مچۍ وچیچه او مونږ مات مات نه کوي یو صورت می شروع کړو خو خوله می چې دا سر ته ورسوم ابن کثیر رحمت الله علیه په دې ځای کې د خاشعين سلور معنی ذکر کړی دي و انها لکبیره یقینا دا کار ډیر ګران دی الا علی الخاشعين یو معنی خاشعين مراد المصدقین لکتاب الله تعالی دا کار نه دی ګران په کسانو باندې چې هغه تصدیق کوونکي د ما اندر الله الا علی الخاشعين دویم معنا ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دا خاشعين نه مراد یقیني مؤمنان دي دغه کار استعانت او دغه مون ډیر زیات ګران کار دی الا علی الخاشعين مگر په کامل او یقیني مؤمنان مسلمانانو باندې ګران نه لري په منافق انسان باندې مونږ ډیر ګران دی صبر په ډیر زیات ګران دی درې معنی ذکر کړی دا خاشعين هغه خلق دی چې هغه یریدون کې دي د غضب د الله تعالی نه او د عذاب د الله تعالی نه یریدون کې دي الخاشعين څلورم معنا الخاشعين نه مراد هغه خلق چې تواضع کوون کې دي الله تعالی ته عاجزي کوون کې دي تواضع کوون کې دي نو په هغه خلکو باندې دغه ګران نه دی او په نورو خلکو باندې دا ډېر ګران دی یظنون د مفسرینو تقریبا اتفاق دی چې دی کې ځوان په معنا د یقین سره دی یظنون انهم ملاقو ربهم د دې مراد لقاء د الله تعالی سره د قیامت کې لقاء ماده قرآن کریم کې اته دېرش کاله ته راغلې ده او مختلفې معنی د هغې استعمال شوې دي قرآن کریم کې الذین یظنون دا عاجزي کوونکي هغه کسان دي ان چې هغه یقین کوي انه ملاقو ربهم چې یقینا دی مخامخ کیدون کې د خپل رب سره او انهم الیه راجعون او یقینا دی خاص هغه ته ورګرځیدون کې دي وانهم الیه دا الیه ضمیر چا درجه دي یو قول لمبسرین دار چې الیه ضمیر راجع دی رب ته وانهم یقینا دی الیه خاص ته خپل رب ته راجعون ورګرځیدون کې دي دوی معنا مفسرین بیان کړی ده چې دا دا الیه دا هو ضمیر راجع دی جزا ته نو معنا دا شوله ان الذين يظنون دا عاجزی کون کې هغه کسان دي یظنون چې هغه یقین لري انه ملاقات ربهم چې مخامخ کیږي د خپل رب سره او انهم الیه راجعون او چې یقینا دیو به الیه د خپل اعمالو د جزا سره راجعون ورګرځیدونکي دي چې دا چا څه عمل کړی دی کومه عقیده یې ساتلې ده نو دغه جزا به ته ملاوي او دغه سره مخامخ کی وانهم الیه راجعون